وغضب الله عليه فاعل الله کلا دا غضب د مفعول په طریقې سره لکه دی سورت فاتحه کی غیر المغضوب علیهم نقطه په ذکر د کی چې فاعل نه دی ذکر تعمیم دی چې په دبه هر څو غضب کوي او دا په باب د تجنب کې راځي درم مغضوب علیهم او ظالین سوک دی مسند د ابي داوود طيالسي کې زمونږ دا سجستاني دی او دا سنن دی صفحه 140 کې مسند د امام احمد صفحه 378 څلورم جلد مقصد دا ک صحیح نه دی نو ضعیف هم نه دی یهود نسوارا شو دویم تفسیر مغزوب مشرکان ظالین منافقان قرطبی وی مغضوب بدعتیان او ضالین خطا کار د امام رازی وی مغضوب زیدیان مولیان سره د علم نه نمانی هم الذین تفسیر شو چې مغصوب يهوديان او زوالین نصارا دوه بیمان شاته لار کې جوړوي نو جواب دا غیدا دی چې دا تمثيل دی مصداق دی یو مثال الله ښیی. یو تفسیری او بل تمثیلی. هغه زمانه کی مغضوب علیهم مثال یهود او ظالین امیان نصاراو قران کریم کې مغصوب علیهم وډلې دي هر مشرک منافق سورت فتح صد عینادی کافر بقره نوی بئس ما اشتروا به انفسهم ان انزل الله بغيان زد راغستی فباءو بغضب على غضب زم عین یهودیانا ممتحنات اتشتم پارا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ایماندارو دوستی مکوي د داسې یو قوم سره الله په غضب کړي دي يهود دي شپږ میدان جنگ نه تختیدون کی انفال شپږ زخ ګولۍ با سینه ورته نسی چا چې واړه ول د دوی نه په دغه ورځ شیخ پلا فقط باء بغضب من الله څه نومونه جوړوي شیدي اسماء الحاد کوي سوره تش نمونه دی مصداقی نشتا چاته پیر بابا وای چاته لوی ځان وای چاته داتا وای اسماء د باری تعالی دا توقیفی دی د ځان نه به نه جوړای د غایات کې خو شرکی اسماء مراد دی اسباب د غضب فرید غزبی پی ولس دی اول تبدیل نعم الله بقره 61 دویم طعن علی الرسول بنی اسرائیل 27 دریم قنوت من رحمت الله هجر چپن سلورم تجاوز عن حدود الله بقره اکاساک پینزم عنادی بقره او شپړسم د الله د دشمنانو سره مینا اوس ممتحنه موږ راړولې و خدای اول يضلك عن سبيل الله ما حق پرستو دلیل ذکر شو نو دارت کی په دلیل د اهل باطلو جمهوریت کې نتیجه تابع د اخص ارزلی شریعت کې شورا ده عقل من خلق راجمه کا چې مستحق د دې منصب څوک دی جمهوریت کې د کپرو شمار کېږي دې ته نه ګوري چې دا خزه دا سړی دی فاسد دی مسلمان کافر دی شریعت کی تلل د کفرو کی فمن وجد فيه اسباب الغضب المذكوره فهو مغضوب عليه پچا کې دا اسباب راغله نو هغه مغضوب عليهم دي وان لم يكن في الاصل يهودي ځان ته يهودي نه وي لیکن دی دي. پنځم لفظ د غیرو دا دلالت کوي په بایکاټ او لزوم د تجنب باندې انقطاع باندې دلالت کوي الله په غضب کړي دی او توه خیر دی زور سره بایکاټ نکو زور تبد نویم نو نعوذ بالله مقابله کول دي دویم غیروی ذکر کړی دی چې دا منعم علیهم به غیر وی د مغضوب علیهم نه د اسباب د غضب نه بزان ساتي حاسم علیهم دوی غیر دی مغایر دی د مغضوب علیهم نه اسباب د غضب پکې تنشتا چې هغه ګناهونه دي دا آیات دلیل شو په عصمت الانبیاء او صحابه انبیاء علیهم السلام د هر قسم ګنا نه چې سبب د غضب دی پاک دي صحابه اول اسباب د غضب نه کوي که اوشي کې نو اصرار پې نه کوي توبه واسي لکه مخله به روایت زی په زیراشي زکه الله دوی له کریکټر سرټیفیکیټ ورکړی دی شهادت التزکیه رضی الله عنهم ورضوا عنه کانړ اند خلق وی چې دایات الا نازل شو چې دوی لا ګناهونه و دمر جاهلان دی الله ته پتا نه و چې دوی به ګناهونه کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالين او ندی بیلاری لا د تاکید د پاره دی نو دا لا هم په معنا د غیرو دی د مخکې په شانتي آیات کریمه کې معرفت ته پنځو خبرو په کار دی د زلال معنی لغتن دویم مستاقات او معنی په قران کریم کې ضلالت لسان العرب وی صفحه 544 جلد څلورم قاموسم لیکی قرطبی هم او چې دا درې واړه راجمه کی نو لس لسان العرب د دې په مثال کې وانا من الضالين موسی علیه السلام وی زمانه ارشیو ومر کېدل اتم سقوط نهم زحاب او لسم جهل ان تزل احداهما نارینه یو او زنانه دوا په گواهی کی علت چې یو یې نو دا یو به دی بلی ته یادی دوی ما اول نه عرض کړو چې دا مستاقات مونږ ذکر ذکر کو چې په دې سره ګڼ او شبهه لري کیږي سوره یوسف اتم ان لفی ظلال مبین یقینا پلار زمنګا خامخا په سادګۍ ښکار کې دي لفی ظلال مبین سادگی مفسر کدو گمراهی د دین اخلی لسوارو کافرین بل ارادو عدم العلم بمصالح الدنیا شاق تنومن منگیو او مینا د دې چندري د کچ بچی سره کوي چې اړوړې موږ لره د خپل او مددګارانو نه وم یو کار کوي او دا غي د انجام نه خبر نه عدم علم بعاقبت ما فعله نه وا چې دا به مرګ ته رسی په معنا د رکېدو باندې تنزيل السجده او داغه اول سر وقالوا اذا ظللنا في الارض کله چې موږ اذا ظللنا في الارض ا لفي خلق جديد او لسم معنی شرعی ظلال عن طریق الشرع د شریعت خلاف کول او دا مقابل د هدایت شرعی زلال که په عقیده کی نو دا کفر دی داوی چې کلا زلال سهو او خطا تم دی نو نسبت انبیاء ته شوی دی لکه وانا من الظالین کی ساهین هیر شوی ورانه دریم ظالین سوک دی صحیح روایت نصارا قرطبی کل ساقتن عن قصد السبیل فرا معالم التنزیل کی د سهل ابن عبدالله روایت را نقل کی هم تاریک السنه بدعتیان خطیب شربینی په سراج المنیر کې یو تفسیری منیر د دا سلورو جلدو کې ظالین معنا منافقین شیخ ته پنځیر رحمه الله زکه دا ذکر کول چې سوره انعام کې دی فاتحه کې منلو والا انکاریان او مزبزب ومن الناس سره بدا خو لګي قران کریم کې زوالین د دې تعین کوي چې دا سوق دي یو مرتد پر 108 دیم هر مشرک نساء 116 دریم کل کافرین نساء 136 سلو مشرک دوستی کی ممتحنه اول پینزم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ګمراه شول دوی په ګمراهۍ لري سره چې د کتاب نه کتاب کې توحید او سنت ته وم دستور عبادت کون کی و انا من که وخت د سر نه الله ما ته خون نه کړي نو د قوم گمراه نه بوم د ستور عبادت اتم يهوديان مائده شپیتم نهم نصارا حدیث کې هم دا مائده 77 لسم قنوت تا الله دا رحمتنا نومیدی سوره حجر او داغی چپن نمبر آیات شپک پنزستم څوک دی چې انکار بکی د رحمت طرف پنه مگر گمراه استفهام انکاری او لسم داشو ظالین اسم فاعل فاعل نه دی ذکر خپل گمراه دی ازلال اصول کې ما ویلیو د دې نسبت 33 پیری الله ته ذکر شوی دی اهل سنت والجماعت ته خبره کوي چې نسبت اذلال الله ته په اعتبار د خلق سره دی خالق الله پاک دی بنده کاسب دی ته د هدایت په تفسیر کې ما ویلیو چې اهل سنت والجماعت د ضلالت معنا په خلق المعصیت کوي او د هدایت په خلق الطاعت کوي معتزله د ضلالت معنا وجدان الله تعالی العبد الظالم وی الله سکنو گمراه کوي جزا سزا الله ولی ورکی منگا وایو پا کسب ورکی د دیو جن معتزله نسبت ته شرور او د زلال الله تنمنی مونږ ویلو سړی قتل کو قاضي فیصله اورولا ګناهګار قاضي دی دا سړی په خپل دی کم کسان مخلوقاتو کې چغو ته نسبت ته ازلال شوه دی دولس دلی دی فرعون سورت طه شرک کړي دي واظلوا كثيرا او بلاری کړي دي ډېر لرا دعوت ور کړي دي سوا السبيل او بلاری پاتې شوی دي د برابر لار نه ظلوا عن سواء السبيل لا تتبعوا اهواء قوم اتباع الهوى سادات كبراء احزاب ستا ساٹھو اتم مفتری علی الله انعام 144 نهم د خواهش تابعدار سواد 26 لسم منافقان سورت نساء یوصل دیار لسم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يزلوك لهم طائفه منهم ان يذلوك حتا کی او یو لسم اکثریت او جمهوریت دا سړی گمراه کی لک انعام اوس مونږ راړو لیو یو سل شپړسم دولسم گمراه ملایان او دوی ته چې نسبت ته اذلال کیږي نو په اعتبار د وسوسه او تدتزین سره خلکو ته خبره خسته کار کوي غلط بیانات ورته کوي ضعیف دلایل ورته پیش کوي بنی اسرائیل 48 انظر کیف ضربو لکل امثال اگور تماشاو کا سرنگی بیانی تا دا پارا مثالونه ساحر درته وای مجنون وای شاعر وای وظلو گمراه شوه طاقت نه لري سبیلا د سمیلاری کاش مترجم چاولی کله او صحیح ترجمه پکې ولیکلې لسم عصیان د الله او د رسول احزاب 36 یو لسم د الله د دشمنانو مینا ممتحنه اول من ازل دا پخکاره خبره کې مستعملی کی استفهام په طریقې د نفی سره ازل اصل کې کافر دی چې اخر ته رسیدلی سوک دې ډېر غټ گمراه دا چانه چې را مدد شوی سوا د الله نه من اضلو پنلسم دنیا خوخی پا آخرت باندی د ابراهيم اول سر دی قسوت قلب عن ذکر الله امور دولسم چې د قیامت په باره کې جګړې کوي حمیم شورا اتلسم مومنان د قیامت نه په هیبت کې دي یریږي پوهیږي چې دا سچ دی الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد خبردار هغه سان چې جګړه په قیامت کې کوي خامخا په گمراهۍ لري کیدي په دې ځکه مسله د زوات او د ضاد ابن کثیر هم ذکر کړی دا امام رازی هم ذکر کړی دا او مجموعه الفتاوا کې پدې کې 53 کتابونه پیش کړی دي چې دا مشابه بزوا دي شیخ ته پنځیر رحمه الله نه یو تن تاسو کو بیا بیا کاو زما د نحوی استاد بالخصوص د شیخ جامی دوړه طرف ته شالپین بابا جیو د مولانا فضل ربی بابا جی نو هغه کلک زوادیو امین پس کی اوی چه غطا تا استاز مسئلہ تشدد اختیار کی دی بنو پلهم دا مسئلہ شتے د مفتی صاحب چې کوم سچ ملګری دي هغه زوادیان دي او هغه عقیده کې حکم دي او کوم چې غدادیان دي نو دي مفتی محمود رحمه الله په خپل زوادیو تاسو د معاینی قصه کوم دارلوم حقانی کی مولانا محمد علی مرحوم دا د سواتو د بنده د مختصر المعنی د دوړو هدايګانو اخیری تو حاوی د ترمذی استاد د جلد ثانی هغه زادیو او د دارالعلوم مفتی چو نو هغه غدادیو مدرسې اجازه تو غلې غټه کمره ور کړی و نو هغه په جمع کولا د بنو ډیرو وادیان چې نو دوی با جمیله مولانا محمد علی سے پسیتلو رحمه الله مظاهر العلوم د سهارنپور فارغو عقیده کې ډیر زبردست کټاو رد بدعاتو کې او دا کتابونه ولا سم ورتلو نو هغه بغدادیانو په سیموز نه کاو او سپات شو دا امین لفظ نو دا دعا دا تأمین و توی چې الله زمون دا دعا قبول کی نشته دیتا انصاف ویلې کیږي او ما وخت سر نه تاسو ته عرض کړی دی چې ائمه شارعین نه دي شارحین دي فروع باندې دومره کړکیچ کول چې بیا ځان ته سویل ځان له جماعت جوړول دانه د پکار راشه د توحید او د سنت په لمنه او پرنګ کې رنگ شي اشاعت التوحید والسنه مشری امیر نو د دې معنی خو بوج دی بل څه نه دی سیاسی مشران ټیک د دنیا وګټي خو دغه دی په عذاب کې دي دې کې خو دنیا هم نشته او داغه هم نوا پیخی پاکستانیان هم شروع کړی هر ځای ګوټی شو او خدای خبر چې دا فندینګ دوته د کم ځای نه کیږي د اسلامی مالک خو په خپل بقي وباسي جماعتونه جوړي او کوملګره ولېږي نو د قران او د سنت په ځای ورته داخی چې بیراشي لاسی په سینې خي چې د سنت عمل دی لیکن یو ځای کې یو سنت شته او ته په بل سنت عمل کوي او داغینا تفریق د امت جوړیږي فرض پریدي په سنت او عمل ان ټیک دا مملکت عربیه سعودیه حق یا نور زینو تلاړ شي په زور وای د بنده خپل رائے د دې په حق لدا په فروع کې دومره توغل نه دی پکا او یو بل پر پښاړې نه دی پکا ښا ګونګې حلال دی که حرام نه تا تا راغله تا دواړه نه پریدي ښه شیخ تپنپیر رحمه الله به فرمایي چې د عقلمن انسان کاروم دی یو ځای ته لاړ شي سل راغلی څه حاجت مې دی اختصار شو ضروری کار مې دی اما کار می نشته نو چې ته تیزی یره وای زما خو څه کار دی لودو السفر قطعه من العذاب ضرورت تی پورا شو فلیرجع الى اهله اهم څلور خبرې یو د الله په جنگلو قران کریم ټول ادیانی سابقه په دې سلورو خبرو راغلي دي علم الاصول او داغي دارو مدار په پیجنګلو د الله باندې د الله یواله د خدای تو په صفاتونو کې الف مالك يوم الدين معرفت د الذين انعمت عليهم خوراک و نخری جو سب دی خراب شي که بعثت انبیاء علیهم السلام اخرت به دی خراب شي د دیو جن عام لفظ الرحمن ذکر کړی دی او الذين انعمت عليهم سره منعم عليهم د دې لیډینګ چې کوي سره فارس هغه انبیاء علیهم السلام دي مې پنځه ډلې دي اول پکې دریم د الله کتاب پیجندو دا الله خوشحالی پدی کی دا من لیدلی ندا صداقت الكتاب خلاف د عدل نه نکی نو قیامت شو فاتحه مقاصد اربعه ذکر کړو توحید رسالت صداقت الكتاب او او درې ډلې منون کی د دې مقاصدو نه منون کی او مزبزب سوره فاتحه دغه حاصل ده امام غزالی رحمه الله المتوفا سن 505 داغه تفسیر دی جواهر القرآن چې قرآن کې لس علوم دي او اته فاتحه کې دي شیخ رحمه الله بدا فرمایل چې امام غزالی ګڼ وخت په فلسفه تیر شوی نو چې کله وفات کېده نو بخاری دا او اخر کې وی فلسفه کې تسلی نشتا فاقول فی صفات لیس کمثلی شیء لوی مناطقه داغو اخیری انجام بیکاره علماء ځکه وایي چې امرضه الشفا داغه شاګرد امام قاضي ابن العربي وایي المتوفا سن 543 چې شیخنا ابو حامد غزالی دخل فی بطن الفلاسفه داغو په گرداب کې په غلغله کې راګیر شوی اول کې ثم اراد ان يخرج منهم فما قدر او خپل به وی چې انا مزجع البزاعه فی الحدیث حدیث کی د ما سره کوټه پنګا ده نزدی کتاب کتاب الرد علی الدین صفحه 483 اوږد کتاب په رد د فلاسفو کې شته کتاب العقل والنقل امام غزالی رحمه الله کتاب لیکلی دی تحفت الفلاسفه دو جلده نلس مسلې په تل کړی دي او هر یو کې وی چې فلسفه په دې کافر دي دا غیرت کړی دی شیعه مشهور شیعه نصیر الدین توسی شپږمې صدای کې هلاکو سره احساس باز کړیو هغه وی انعام به درکم چې علما ختم شي معتصم وی روغو کا لور به درکوم شر به دفشي نو وی وی چې زه دربار ته درځم فوج او پولیس پولیس د منځ لري علما د بغداد راجم کړه حالاکو د غان سره تلور صلق و مصلح کسان علماء تن په دې فتنه تاتار کې 23 لاکھ کې 18 دا ختم شو دجلا د علماء کتابونه چې ولات مسودی کله وغورځولې نو خړه شوا یو کوڅه کې خزدا اتلس کس ځوانان دي د تاتار زنانه یو درګه ما سره چړه نشته چې تاسو حلال کم هغه زنانه تل سواله حلال کړو سعدی مشهور قصیده لیکلی دا او دا کار د نصیر الدین توسی او شیعه دې دور کې د شیعو پرد باندې سیاسی جماعت خپه کیږي یره مړه مونږه جوړ جاړې راولو او تاسو هغه سینه پرې دی انما نحنو مصلحون نو د غزالی پرد کې تحافت و تحافت الفلاسفه ولیکل شو حیرانتیا صیانت الانسان دا دوړه بهتر کتابونه دي عن وسوسه الدهلان دهلان مشهور قاضی په وسیله کتاب لیکلو مشهور مشرک یوسف النبحانی المجموعه النبحانیه رد داغی آلوسی نوسی لیکلی او محمود شکری مصر کې شایع خو ښکاره نه ځکه د ترکو سلطنتو سعودي شایع که مخ په تقسیمو شیخ تپنپیر رحمه الله کتاب شایع کړو کتاب البدع والنهی عنها وی ما ولا دیرش نسخه ورکړې ډیر خوشاله نو هغه ما خپل کتابونه راکړو سورة فاتحة ممتاز پرد د ټولو فرقو ځاله باندې مشرکین الحمدلله سره پاغیرت بجميع اقسامه صفات د الوهیت د ربوبیت خاص الله لرا دیم رد په دهریو تصرفات او صفات الله لرا ثابت شو صفات یو ذات غواړي معدوم پوری داغی قیام نو الله موجودون دارنګي رب العالمین رب په معطلو چې الله سن دې ناس چټی دا نه رب حد کمال تا مخلوق رسي الرحمن الرحیم پالنه یوم کوي کل یوم هو فی شان رد په جهمیو باندې چې د الله صفات نه مني رد په جبریو باندې چې انسان مجبوری محض دی نه ایاک نعبدو رد په معتزله باندې ایاک نستعين قادر مطلق نه دی قدرت مستقله نه لري کاسب لري الله ته محتاج دی ځکه استعانت غواړي اراد په مرجیو باندې چې صرف ایمان کافی دی اعمال ته ضرورت نشته او تعالی څه کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین صورت کی رد په مبتدعين فی الاعمال نی غلاب ما انا علیه و اصحابی اول تلفظ پی پیغمبر علیہ السلام کړی دی پیغمبر پاک یو کار نه کړي عرسونه خپل زندګۍ کې چرته پیغمبر علی السلام دا نه دی کړی ښا خپل برسی مناوول واغس او خیارتوب خو نه دی چې سړی مرګ ته نږدې کیږي او خوشحالي مناوي عید میلاد النبی د مړي په کور کې شومې حیل دعا بعد السنت بالهيئة الاجتماعية دعا پس د سنتو نه په جمع سره ښه هيئت نورلیزادو پیش کوي ان یستقبل فیدعون جواب د نحو قانون دا دی چې ارجاع د ضمیر قریب تقیه او قریب ته غره نه بعید تا نو قریب خودل ته فرض ذکر دی مکتوبه تطوع لري ذکر لا نږدې پرې دی لري ته ضمیر راځي کوي فیدعون ان یستقبل باندې چې د عطف کو نو موږ وایو د عطف نه صحیح کیږي امتیازات د سورته فاتحه چې موږ درکو نو نه پوره کیږي خو یو دا الفاتحه دویم اساس القرآن درین کنز ام القرآن الصلاة سورة الشفاء عنی عظیم عنوان د قرآن مقاصد د وحی چکم مزامین پر ذکر کرو دری ڈلی اجمالا عورت پاغوی صراط مستقیم او داغی پیجنگلو پیجنگلو د صراط مستقیم دادا چې صراط الذین انعمت علیهم سر الكتب سر القرآن او دا هغه سورت دی چې د دې ابتدا په الحمد شوې ده په شان د څلورو نورو سورتونو سوره انعام کهف سبا فاتر حکم پنځه اقسام د معرفت په کې ته ذکر کېږي او دې ته مخمسات ویلې کېږي. معرفت د الله یو نو معرفت د الله چې کله نو په معرفت ذات د الله سره لفظ د الله پنځم معرفت اهل طریقو چې دا غوی تابعداري کیږي شي صراط الذين انعمت عليهم دویم پدی کی پنزو انواع د توحید ذکر دی توحید فی الذات لله